مينه فطري شوي دا ټوله کارونه دي مينه فطري شوي دا نن د شنبې ورځ د 1437 هجری قمری کال د جمادی ثانی د میاشتې 14 مه چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 14 نیټې سره برابر ده تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته ویاند حامد مجاهد بسم الله الرحمن الرحیم د قندهار په دامان کې د فدايي بريد له امله د جنرال خان اغا په ګډون لسو تنو ګوډاګيانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همداراز په تخته پل ولسوالۍ کې يو ګوډاګی قومندان له څلورو ملګرو سره ووژل شو. د کابل ښار په نهمه حوزه کې چاودنې د يو قومندان په ګډون د استخباراتو اووه تنه کارمندان مړه او ټپيان کړل. د قندوز په مرکز کې د دښمن بريدونه په شا وتمبول شول، نهو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. او د فاریاب په قیصار کې د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې له لوري یوه پراخه غونډه ترسره شوه. اوس هم بشپړ خبرونه د قندهار ولایت له دامان ولسوالۍ څخه را رسېدلی خبر وایي هغه اتلوال استشهادي برید چې بېګا ماخوستن لس کم نهه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د سالوخان کارېز په سیمه کې د ګوډاګي امنیه قومندان عبدالرازق د نږدې ملګري او ظالم قومندان جنرال خان اغا په مېلمستون ترسره سو د جنرال خان اغا په ګډون لس تنه ګوډاګیان مړه او ګڼ نور ټپیان سول برید د اسلامي امارت د استشهادي کنډک د دوو تنو قهرمانو مجاهدینو، عزیزي او شبیر، چې د قندهار اوسېدونکي وو، له لوري په داسې مهال کې پر یاد مېلمستون ترسره شو چې ګڼ شمېر ګوډاګیانو د جنرال خان اغا په ګډون د جمعې په شپه همدلته د پربازۍ لپاره راجمع کېدل. فدایانو لومړی دوه تنه پیره داران ووژل، وروسته مېلمستون ته ننوتل او هلته یې پر دښمن برید ترسره کړ. په یوه کوټه کې د کرم بورډ لوبه کوله. د برید په ترڅ کې یو تن ګوډاګی قومندان خان له خپلو څلورو ملګرو سره ځای پر ځای ووژل شو. وروسته په سیمه کې له نورو ګوډاګیو عسکرو سره هم جګړه وشوه، خو د دښمن د تلفاتو په اړه لا کره معلومات نه دي رارسېدلي. له کابل څخه مو خبر ترلاسه کړ چې ماښام د کابل ښار په نهمه حوزه کې د درېیم نمبر مکرویانو اړوند فردوسي پارک ته څېرمه د جاسوسي ادارې د مهمو کارمندانو پر موټر د مجاهدینو له لوري یو ځای پر ځای سوی مین وچاودېد. په دې چاودنه کې موټر ویجاړ شو، د قومندان په ګډون د جاسوسي شبکې اووه تنه مهم کارمندان مړه او ټپیان شول. د کندوز ولایت مجاهدین وایي چې سهار د یاد ولایت د مرکز اړوند د تلاوکي، قصابانو، الچین او عثمانزو په سیمو کې له ګوډاګیو عسکرو سره د مجاهدینو له لوري سخته جګړه وشوه. جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې یادو عسکرو یو ځل بیا په سیمه کې د عملیاتو ترسره کولو هڅه کوله. معلومات ښیي جګړه لا هم جریان لري او په ترڅ کې دښمن سخت وځپل شو او څلور ځله یې بریدونه په شا وتمبول شول. د دې معلوماتو په اساس په جګړه کې څلور تنو عسکرو ژوند له لاسه ورکړی، پنځه نور یې بیا ټپیان شوي دي. خو په دې ټوله نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. د اروزګان ولایت مجاهدین وایي چې په دیره ود ولسوالۍ کې بیګا شپه د لبنان په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر قرارګاه وسله وال برید کړی دی. د برید په پایله کې اوو تنو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همداراز د کونړ ولایت په مرکز کې تېره ورځ غرمه لس بجې د قومندان فیض محمد پر رینجر موټر د مجاهدینو له لوري یو ځای پر ځای سوی مین وچاودېد. د اسداباد اړوند د تېښې په سیمه کې چاودنه رامنځته شوه او له امله یې رینجر په بشپړه توګه ویجاړ شو. نوموړی قومندان چې اوس مهال یې په مروره ولسوالۍ کې د مزدورو عسکرو د کنډک د قومندان په توګه دنده ترسره کوله، ځای پر ځای ووژل شو، درې تنه ساتونکي یې مرګوني ټپیان شول. دغه راز د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د استخباراتو مدیر د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. دغه مدیر چې رحمت الله نومېږي، تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د مجاهدینو په برید کې سخت ژوبل شوی و او د معالجې لپاره په روغتون کې بستر و. په خبر کې ویل شوي دي، نوموړي غرم مهال لس بجې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه او عام ولس یې د تل لپاره له شره نجات وموند. همداراز د دې ولایت په مومندره ولسوالۍ کې تېره ورځ په باسول او ګردې سیمو کې درې تنه عسکر، یو تن اربکی له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول. تسلیم سوي کسان د حقایقو په درک کولو او د دعوت او ارشاد د کمیسیون په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له ناولو لیکو را بیل او د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای سول. د زابل ولایت په مرکز قلات کې بیا سهار اته بجې د زوزګرې په سیمه کې د ګوډاګیانو پوستې ته څېرمه د ګوډاګیو عسکرو پر یوه شوبله د ځای پر ځای سوي مین په مټ زوروره چاودنه وسوه. د دې چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره پنځه تنه ګوډاګي عسکر مړه او ټپیان سول. همداراز د خوست په ولایت کې د بغک ولسوالۍ مرکز ته نږدې پر تېرېدونکو پولیسو مجاهدینو د ځای پر ځای سوي مین چاودنه وکړه. معلومات ښیي په چاودنه کې دوه تنه پولیس ووژل سول، یو بل ټپي سو. د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې بیا تېره ورځ سهار نهه بجې د ډبېلې پل ته څېرمه د جلال اباد کابل پر لویه لاره د ګوډاګیو پولیسو پر پوستو او تېرېدونکو عسکرو د مجاهدینو له لوري بریدونه وسول. د خبر په حواله په بریدونو کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو او دښمن ته پکې مرګ ژوبله واوښته، خو تر دې دمه کره شمېره لا نه ده څرګنده شوې. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې بیا وړمه شپه لس بجې د بایزو په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو پر امنیتي پوسته وسله وال برید وشو. د برید په پایله کې د پوستې قومندان تور او یو پولیس ځای پر ځای ووژل شول او د نوموړي قومندان تور معاون طاهر مرګونی ژوبل شو. دغه راز د یاد ولایت په ناوې ولسوالۍ کې سهار اته بجې د ټانګانو ګودر په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر پلې ګزمده ویشتونکي ماین په مټ چاودنه وسوه. د چاودنې له امله دوو تنو ګوډاګیانو ژوند له لاسه ورکړ. د ارزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې بېګا ماخوستن نهه بجې د مورچې په سیمه کې د ملنګ په پوسته وسله وال برید وسو. له لږ مقاومت وروسته ګوډاګیان په تېښته ولاړل، پوسته یې په بشپړه توګه فتح شوه، شل د راکټ مرمۍ او هاوان مرمۍ په غنیمت ونیول شوې. د پوستې له فتح کېدو وروسته په سیمه کې له دښمن سره جګړه هم ونښته چې په ترڅ کې د دښمن یو کاماز موټر او یوه شوبله چې په سیمه کې له دښمن څخه پاتې شول وسوځول شول. ګوډاګیان د تلفاتو په لیدلو سره په تېښته ولاړل. د دښمن په تېښته سره اوس یاده سیمه چې یوه ډېره مهمه دره ده، په بشپړه توګه د مجاهدینو تر ولکې لاندې ده او ولسوالۍ ته غځېدل لاره هم د دښمن په مخ بنده ده. د فاریاب ولایت له قیصار ولسوالۍ ځخه مو خبر تر لاسه کړ چې پرون سهار د شاخ په سیمه کې د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې د کمیسیون له لوري د مولوي فضل الرحمن په سرمشري کې یوه پراخه غونډه تر سره شوه. غونډه چې پکې ګڼ شمېر علمای کرامو، روحانیینو، مشایخو، قومي مشرانو او عامو مسلمانانو ګډون کړی و، د جهاد د فرضیت، فضیلت، د تعلیم او تربیې په اهمیت او تعلیم او تعلم ته د خلکو توجه راګرځولو په اړه مهمې ویناوې ترسره شوې. غونډه د اسلامي امارت مجاهدینو ته د بریاوو په دعاګانو سره پای ته ورسېده.